اوس راځو دا یو مثال تاسو وایي تاسو ته زه یو بل حقیقت د دې مثال په ترڅ کې واضح کوم هغه دا چې دا ځمکه د بحر و بر د زراعت د هوا د ستوري د انسانان حیوانات خواړه ښکار دا هر څه پیدا کړي چا دي الله پیدا کړي دا دنیا چا پیدا کړي ځمکه چا پیدا کړي اسمان چا پیدا کړي بچیان څوک ورکوي ښځې څوک ورکوي روزي څوک ورکوي لږې را سره په زوره وایه که نه څوک ورکوي ژوند څوک ورکوي مرګ څوک ورکوي مال څوک ورکوي ته اخلي یې څوک الله دا خو طبیعي خبره ده ټول مني کنه غیر د کمونستان نه ټول مني چې ټول مني دا هر څه پیدا کړی الله دی او قانون دې کې د بل چا چلیږي پیدا کړی دی الله دی او حاکم دی ور باندې بل څه د خپل کور په اړه کې نه مني همدغه خلک چې دا په انسان باندې انسان حاکمیت مني دا بیا نه معنی چې د ما په کور دې د بل چا حاکمیت نه وي خو دا معنی چې د الله په ځمکه دې د بل چا حاکمیت وي ځمکه دې الله وي حاکمیت دې په باندې د بل چا وي خو دا بیا نه معنی چې کور دې د دوی حاکمیت دې په باندې د بل چا وي د ځان په حق کې نه معنی د الله په حق کې معنی د ځان د سره چې لیونی هم نه مني چې لیونی هم لاس کې څه شوي ته نه اخلي نه مني هوښیار خو لاس کوي نو عقلا دغه د سیکولریزم نظریه چې حاکمیت او قانون دی پکې د ما چلیږي ځمکه دی دی الله ځمکه دی ویلي الله او قانون دی چې چلیږي دی بل چا دا د عقل سره برابر نه ده لکه مثال چې ما تاسو ویلې په خپل د خپل کور په اړه کې ته د بل چا قانون نه منې چې راپورته کېږي ځانې به ماته یې ځای په ځای ماته په خېټه باندې ښځې وژنې ورته وایي چې ته څوک یې کور به دې ما وي لور به دې ما وي ښځه به دې ما وي مال به دې ما وي زندګي به دې ما وي خواري به پرې ما تېره کړې وي او اوس په قانون ته کې د تا منم ته نو څوک یې یا به زه او یا به ته د ځان په حق کې دونه غیرت درځي خو دا چې یو څوک راپورته کیږي د الله په ځمکه د الله قانون نه پریدي او هغه ته بیا بې تفاوته پراته وي هغه ته بیا کفر نه وایي هغه ته بیا ظلم نه وایي هغه ته بیا عدالت وایي نو سیکولرزم تر ټولو بد کفر دی تر ټولو بد کفر ځکه د افغاني مشرکانو به چې څه شرک کاوه نو دا خپل معبودان او خپل الهه دا خپل بوتان دا د شوارې وړه الهان منل چې دا خدای حقيقي الهان هم نه دي دا د شنو وسایت و نشي دي چې دا موږ غاصلي اله ته وړاندې کوي نو غیب هم هغه سلطه علیا به د چا ګڼله د الله دلته د دې زمانې کافران د سیکولرستان دوی وایي چې د الله هیڅ هیڅ را باندې تسلط نشته هیڅ محاسبه نه لرم د الله په وړاندې باندې نو تر ټولو بد کفر دا ده ځکه دا د الله په حاکمیت باندې تجاوز ده دا د الله په سلطان باندې تجاوز ده د الله په بادشاهۍ باندې تجاوز ده الله د خپل مخلوق نه الله د خپل قوم نه د خپل نظام نه څه د هست کړی د دې نه بېواکه کول دي چې وي د تا خو قانون در کې د ما چلی دا دومره لوی کفر دی دومره لوی ظلم دی الله به واکه کول دی یو انسان به راپورته شي الله ته وایي چې ځمکه د تا ولا منم خو قانون ورکه د تا نه منم قانون ورکه د مای انسانان هست کړی تا دي خو قانون د تیزه چلوم د تا قانون ته نه منم نو وګوره دا انسان لا پورته کیږي د الله په مقابل کې درېږي او اعلان د حرب کوي اعلان د جنگ کوي چې هو دې تا خو قانون دې تا نه منم نه په خپل ځان منم او نه په بل چا پرېدم او د خپل قانون د خپل ځان منم او په بل چا باندې خپل قانون عملي کوم دا څه نه پرېږدم دې ته وایي سیکولریزم دا د سیکولریزم حقیقت دی په عقلي لحاظ باندې خو تاسو وویل چې دا مردود ده عقل نه مانی د شرع په لحاظ باندې د وحي په لحاظ باندې وګورو چې الله د حاکمیت او د قانون په باره کې څه فرمایي چې د د حاکمیت حق د د د چا څوک باید حاکم اوسي بادشاهي د اسمانونو د چا ده او بادشاهي د ځمکې د چا ده بادشاه ویلی کېږي چا ته چې قانونه چلېږي چې که قانونه نه چلېږي چې قانونه چلېږي هغه ته بادشاه ویلی کېږي که نه چې خپل قانون عملي کولی شي هغه ته بادشاه ویلی کېږي که نه داسې ده که نه که یو بېواکه چا ته یو بېواکه چا ته بادشاه ویلی کېږي نه ویلی کېږي الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض فبذلك الله فرمائي ولم يكن له شريك في الملك نه یوازې دا چې الله د اسمانونو او د ځمکې بادشاه د مالک ده څښتن دی واقدار دی شریک هم د ځان سره پکې نه مني ګوري په سیکولریزم کې بیا کله کله یو دریم قسم سیکولریزم دی یو د روسانو سیکولریزم و د کمونستانو دویم د غربیانو او دریم هغه سیکولریزم چې په اسلامي ممالکو کې حاکم شوی په هغه کې دا ده چې نعوذ بالله نعوذ بالله د دې په اصطلاح باندې وي د الله تعالی سره به سمجوته وکړو که نه څه پکې د تا څه پکې د منګه سره به کې د تا چلېږي بس دا نکاح او طلاق او رضا او د شامې کې به د تا چلېږي نور په اقتصاد او نظام او سیاست او ډیپلوماسي په دې کې به د ما چلېږي د الله سره د دې په اصطلاح باندې څه وکړو جو جاره به ورسره وکړو شریک به شو ورسره هغه یو ډول وایي چې الله نه پرېږدي په ځمکه باندې چې حاکمیت وکړي د سیکولرزم معنا هم ده که نه دا دویمه ډله درېیمه ډله بیا وایي هغه بله ډله خو وایي چې الله شته نه دومره ډله وایي ستا خو قانون نه منو درېیمه ډله چې دا زموږ خپل یاران دي نعوذ بالله دوی بیا وایي چې بس څه به دي الله وي څه به دې موږ وي چې الله الله به هم پالو لیلا به هم پالو دواړه به وي دا هم خوشحاله او دا هم خوشحاله او دا کېدی نشي ځکه چې الله فرمایي ولم یکن له شریک فی الملک نشته دی الله لره شریک په بادشاهۍ کې ګورې دلته د عبادت شرکت نه دی ویلی چې الله سره په عبادت کې څوک نه شریکوي الله سره به څه شي کې نه شریکوي بادشاهۍ کې به څوک نه شریکوي حاکمیت کې به څوک نه شریکوي نظام کې به څوک نه شریکوي د عبادت خبره بېله ده د ځینې خلکو په ذهن کې دا تصور ده چې زه خو عبادت کې خو الله الله سره څوک نه شریکوم دا خو په دې بادشاهي نظام او قانون کې بس څه پکې د فرانسې څه پکې د انګرېز څه پکې د امریکا څه پکې د روس دا خو دا نو دا خو نظام ده دا خو پروا نه کوي نعوذ بالله نه الله فرمایي ولم یکن له شریک فی الملک د الله سره په ملک او بادشاهۍ کې شریک نشته د عبادت خبره په دې کې نه ده یوازې د بادشاهۍ او د حکم د واکدارۍ او د قانون او د نظام خبره ده الله دا فرمایي چې په دې کې را سره شریک نشته ده څنګه چې زه خالق یم همداسې به زه حاکم هم یم داسې به زما حکم چلیږي داسې وایي چې قانون هم زما وي د قانون په اړه باندې الله فرمایي ان الحکم الا لله قانون به نه وي نظام به نه چلېږي مګر یوازې یوازې د الله قانون به نه چلېږي مګر د چا به چلېږي یوازې د الله قانون به چلېږي دې ته حصر وایي چې د بل چا قانون بل سره چلیږي نه نه دا چې هغه دم چلیږي دا دم چلیږي یا د ډیر د الله چلیږي لږ د بل چا چلیږي نه بشد د بل چا قانون یې نه په دې ځمکه باندې غیر دی الله نه ان الحكم نه دی حاکمیت الا لله مگر یوازې الله لره ګوري یو خبره ته لږ د ټولو توجه زه راګرځول غواړم هغه دا چې د قرآن دغه آیتونه نه دي چې د حاکمیت د نظام د بادشاهۍ د حکومت د قانون خبرې پکې دي په دې باندې د زمونږ ملایان داسې بایپاس تېرېږي بایپاس او چې پرنګ ورته نتاو شي بیخي پې ورځي نه ولې ته نه ورځي یو برخه خو قاری صاحب هیڅ نابلده دي او یو برخه دا دي چې هغوی په دې نظامونو کې شریک دي د هغوی په دې کې مسالې هم غښتې دي په دې کې شریک دي برخه یې ده پکې نو ځکه د شیخ فرید په مذهب دي شیخ فرید مذهب دا ده تاسو ته څه شی ده پټه خوله وي شیخ فریده پټه خوله دې بهتري ده ډېر ملایانو د شیخ فرید په مذهب دي نو ځکه داسې بایپاس تېرېږي ته ناوایي وایي ته نه تېر شي کنې دا ګورې څونه ساده ساده الفاظ دي ولا که یا منطق غواړي یا نحو غواړي یا صرف غواړي بس موږ تاسو ملک او ملک او بادشاه ورته وایي او الله هم دغه ورته ویلي زموږ په ژبه کې هم دغه الفاظ پېژندل شوي متعارف معلوف الفاظ دي پېژندل شوي هر څوک پرې پوهېږي چې ملک چا ته وایي الله په بل کې فرمایي ولا يشرك في حكمه احدا سورة الكهف کې الله فرمایي چې الله نه شریکوي په خپل حکم کې په خپل حکومت کې او په خپل نظام کې لزان سره هیڅوک نه شریکوي شرکت امکان نشته چې الله دې څوک لزان سره شریک کړي یوازې او یوازې دی الله دلته دا عبادت ګوري د حکم نه وروسته په دې سیاق کې ذکر کړی لکه مراد چې له دغه ډول عبادت نه کوم عبادت وي د حاکمیت او د حکم نه عبادت چې قانون به نه مني امر کړی د الله چې قانون به نه مني مګر وجه الله ذکر مخکې سیاق کې د حکم څخه ذکر شوی دی او رسول د عبادت ذکر شوی دی نو دا څه لکه د عبادت چې دلته د حکم څه شوی ما تفسیر یې معنا یې چې یعنې دلته دغه د عبادت چې مراد ده دا د مخکینی عبادت سره حکم ذکر شوی دی دغه بل ځای کې الله تعالی فرمایي ان الحکم الا لله عليه توکلت حکم نه ده مګر یوازې الله په همدغه الله باندې ما توکل کړی دی بلکې کې الله فرمایي ومختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فهر څه کې چې تاسو سره مختلف شوي نه په جوړېدي حکم راجع کوي الله ته دلته من شيء عربي کې د تنوین چې ده تنکیر تنوین ته هر شي باندې اطلاق کیږي چې عمومیت دی نه بس په یو خاص شي کې که عبادت کې که څه ونه جوړوي نو بیا کتاب ته رجوع وکړي چې د عبادت په څه ډول ده نه هر شي کې چې سره نه جوړېدی یو اختلاف هم راته نو بیا تاسو الله ته رجوع کوي که هغه اقتصاد و که تجارت و که نظام و که حاکمیت و که اخلاق و که عبادت و که هر شی و په هغې کې به تاسو رجوع کوئ او چا ته الله ته به رجوع کوئ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الله كفر فرمي ذلك بأنه إذا دعي الله دعي الله كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير په بل کې الله تبارک وتعالى بل داسې حکومت ته چې هغه د الله د حکم نه غیر هغه ته د جاهلیت حکومت وایي د جاهلیت حکم ورته وایي د جاهلیت نظام ورته وایي الله فرمایي افحکم الجاهلیت یبغون دا خلک د جاهلیت حکم غواړي د جاهلیت نظام غواړي جاهلیت ولې دې ته نه وي پکې بې سوادي وي د جاهلیت تفسیر علما په کتابونو کې کړی عدم الاهتداء بهدي الله وعدم التحاكم الى قانونه د الله په هدایت ځان نه برابرول او د الله قانون ته فیصله نه ورول دې ته وایي جاهلیت جاهلیت دې ته نه وایي چې د چا لیک لوست نه زده جاهل دې ته نه وایي چې هغه لیک لوست نشي کولی بلکې جاهل هغه ته هغه چاته وایي د قرآن په اصطلاح کې چې هغه د الله هدایت نه مني نه قبلوي او فیصله د الله قانون ته نه وروړي دې ته حکم جاهلیت وایي افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون دوی د جاهلیت حکم غواړي چې په هغه کې د سیکولریزم نظریه یو مخرب شوی دا هغه ده چې د چا چې د مخلوق د قانون به هم د هغه وي د مخلوق چې د چا ده د دنیا چې د چا ده د قوم چې د چا ده د هوا چې د چا پکې چلیږي د ستوري چې د چا پکې ځلیږي د لمر چې د چا پکې رڼا کوي د سپوږمۍ چې د چا پکې راخیږي قانون د الله مغوي پکې کنه عقل هم دا وای د خپل کور په باره کې د بل چا قانون نه مني او د الله د دنیا په باره کې د الله د کون په باره کې د خبره مني ځان ته په باندې غیرت درځي او د الله په حق غیرت نه درځي کافرانو به ویل الله یې حکایت کوي یقولون هل لنا من الامر شیء قل ان الامر كله قل ان الامر كله لله کافران به ویل چې په دې حکم حاکمیت په دې نظام کې د موږ یو څه برخه مرخه شته که نه څه دې پکې د تاسو څه دې پکې د موږ الله انسانان د دې نه منې کوي چې په خپل اند له خپل زړه له خپلې ګېډې به دا نه وایي چې دا حرام دي دا حلال دي حلال او حرام به په اکثریت باندې نه فیصله کوي د حلال او حرام لپاره به د الله را لګلې معیار ته رجوع کوي چې که الله ورته حلال ویلي او رسول الله ورته حلال ویلي نو حلال او که رسول الله ورته حلال نه ویلي نو هغه حرام تاسو مه وایه هغه شیانو چې د تاسو ژبې یې بیانوي په دروغو باندې چې دا حلال دی او دا حرام دی خپله د حلال او حرام نوونه نه پرېږدئ د حلال او د حرام او د قانون او د نظام د دې خبره تاسو ته موکوله نه ده تاسو ته راجع شوې نه ده دا به د الله نه غواړئ دا به د رسول الله په معیارونو باندې برابروئ د دې په حق کې ذکر شوی او علماو چې د دې ټول نه مراد کافرون ده هغه ظلم د دوی ظلم د کفر ده نو اوس دغه د الله قانون د خلکو ته بیانوي څوک او عملي کوي به څوک رسول به یې کوي الله را لګلې دی رسول دې دې پاره چې اطاعت وسی نه دې دې پاره چې بس یوازې درودونه ور باندې وایي او نور کارونه دې بل چا په طریقه کوه صلوات السلام علیک یا رسول الله دا بس دا ور باندې وایي او نور په ژوند کې په ټول اړخونو د ژوند کې قانون دې بل چا چلوه دا دوکه ده ځان دوکه ده الله فرمایي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله فرمایي ما نه دی لېږلی یو رسول مګر د دې لپاره چې اطاعت دې وکړی شي د ده په حکم دی الله الله دا حکم کوي چې د رسول به اطاعت کوي قانون به د رسول مني دا نه چې په رسول باندې یوازې درودونه وایه هغه په درودونه خوشاله او نور په قانون منلو باندې خوشاله وه دغسې نه کېږي وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله د رسول په حق لا د رسول ته لا د اجازه نشته ده چې الله دې کتاب ورکړي او الله دې د ته علم ورکړي نبوت دې ورکړي او دې خلق ته وایي چې اوس نه دې یو څه دې خاص دې ما منې هغه نه چې الله ما ته ویلي د نفس نه یو څه نور راو باسي د شریعت مخالف او هغه ته وایي چې اوس نه دار سره منې نور په لسګونو په سلګونو آیتونه دي چې هغه مونږ ته دا را په ګوته کوي واضح کوي راته چې حاکمیت نظام قانون حکومت قضا دا د هر څه دی الله وي ځکه چې موږ الله یو دا دنیا د الله ده دا ځمکه د الله ده دا هر څه هست کړي الله دی خالق د دو الله ده چې خالق الله ده نو مالک هم الله ده او چې څوک د څه مالک وي قانون او خبره کې د مالک چلیږي او کله د بل څه د مالک به چلیږي کنه ولی په مثال ساده مثال تاسو بیان کما یو کور ته نیولې په کرایه باندې نو په کرایه خو ته مالک نشې کنه ته خپل کې اوسېږي اوس په دغه کور کې ته تبدیلی په خپل امر راوستل شي چې یو میخ تک وه هم نو سبا کوي مالک نه به اجازه اخلي ان دکترین تغیر په هغه کې نشي راوستلی په دې باره کې علماو لوی لوی کتابونه لیکلي دي لوی لوی کتابونه او دا مفاهیم یې ښه په پراخه پیمانه باندې واضح کړي دي خو متاسفانه چې دغه ډول مفاهیم چې په نظام سیاست حاکمیت قانون تشریع په دې پورې اړه لري نه پوهېږو چې دا زمونږ په ټولنه کې ولې دغه ډول آیتونه عام فهمه شوي نه دي ولې خلکو ته ښه سپین سپین ښکاره ښکاره واضحه واضحه بیان شوي نه دي زه نه که خلکو ته دا داسې سم سم داسې په نره په نره بیان شوي وای نو بیا زمونږ خلکو په پټو سترګو چا د کمونست قانون او چا د صهیونست قانون او چا د هندو قانون چا د بل چا قانون به یې نه مانه ځکه دی الله قانون دا تر ټولو غوره قانون دی الله دې خلکو خالق دی الله دې دوی په ضرورتونو ښه پوهېږي د دې هغه ضرورتونو مطابق احکام دوی ته رالیږلي او د دوی د منافع او د مصالحو په نظر کې نیولو سره شیان ورته حلال کړي او شیان ورباندې حرام کړي دي الله فرمایي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هغه الله نه پیږي چې خالق دی لطیف دی بارک بینه دی خبیر دی په هر څه باندې آگاه دی دا انسان پیدا کړو بیا د انسان په ضرورتونو نه پیږي د انسان په حالاتو نه پیږي بلکې پیږي ځکه هغه خالق دی هغه پیدا کړی هغه ته معلوم دی چې څه ورته ښه دي څه ورته ښه نه دي څه نه پرېږ وکړي او څه وخوري ثورة ولا شوية دي طاغوت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فنقول هغو خلقتا شاغوي دا جمان كوي دا دعوه شاغوي إيمان هغوی وليدي. په داسې حال کې چې هغوی ته امر کړی شوی دی چې په طاغوت باندې کافر شي وما انزل من قبلك دوی وایي چې موږ ایمان راوړی په هغه څه چې تا ته نازل شوی دی په هغه څه چې تا نه مخکې نازل شوی دی تورات او زبور او انجیل او په نورو صحفو باندې دوی څه چل کوي یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت خپل حکم او فیصله د تا د قانون نه بل چاته د بل چا قانون ته وروړي هغه بل څه چې په څه یاد کړي په طاغوت طاغوت باندې بت مت نه وایي یوازې دا بت دی د بت له قانون سره څه کار ده دغه قضیه ته وایي بت د لرګي بت دی چې یې کانه بت ته کېده هغه ولا څه ټکه درته وایي او قران خدا چې به مفهوم او به معنا خبره نه کوي دلته طاغوت هغه چاته ویل شوی دی چې هغه فیصله کوي هغه قانون عملی کوي هغه ته وایي دا کوه دا مه کوه دا تا حق شو دا د حق شو ولو که پارلماني ولو که هر څوک وي دې په ان شاء الله تفصیل باندې ورسره راشو چې کله چې دیموکراسي بیانوو بیا ان شاء الله په هغه وخت بیا وایو چې دا د پارلمانونو څه وضعیت دی يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به دوی خپل فیصله وروړي طاغوت ته په داسې حال کې چې دوی ته امر کړی شوی دی چې دوی په طاغوت باندې کافر شي خو شیطان غواړي چې دوی گمراه کې او په گمراهي کې تر لرې لرې سرحده ورسوي ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا او په قران کریم کې په اسلامي شریعت کې هغه چاته چې د خلکو ترمنځ په خپل امر فیصله کوي د قران او د حدیث مطابق او د شریعت مطابق نه کوي هغه ته رب هم ویل شوی چې دا دوی په خدای پر ربوالي باندې نیولې په پر ربوبیت باندې نیولې دي یو څوک یو چاته ورځي او په دې پیږي چې دا د قانون د الله قانون نه ده بیا هم دی ورځي او هغه قانون غواړي نو دغه فیصله ورون کی هغه فیصله ورکون کی خپل رب وګاڼه هغه خپل رب وګاڼه ځکه دا حق د فیصله داس وند چا چې الله دې رب نو څه دی بل چا ته ویل خو بل رب وګاڼه کنه ابل هم رب وګاڼه نو ځکه هغه ته د رب نسبت کړی دی رب د رب په نامه یاد کړی الله فرمای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دوی خپل پیران او ملایان د مسیحیت او د یهودیت هغه ارباب نیولي دي د الله نه پرته یو صحابي چې پخوا عدي بن حاتم رضي الله عنه چې په خوا مسیحي و هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله موږ خو نصرانیان یو پخوا موږ خو د دوی خو عبادت نه کوو د الله فرمایي چې دوی په ربتوب باندې نیولې دي په خدایتوب یې نیولې دي موږ د دوی عبادت نه کوو سجدې خو ورته نه کولې په دې معنی باندې یعنی دا دغه متعارف عبادت اصطلاحي عبارت عبادت دا هم نه کاورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورته چې هغه به څه حلالول دوی به منل کنه او هغه به څه حرامول دوی به منل کنه وای هو دا هم کول وي خو همدغه عبادت و دي بینو دغه سره منل هغه څه شي عبادت نو دموکراسي او دغه سیکولرزم تاسو په خدمت کې ما نن یوازې د تعریف او د دې د واقعیت تر حده پورې و بیان کړ اولا تعریف بیان کړ وروسته بیا دا وویل چې د سیکولرزم واقعیت دی الله بې واکه کول د الله قانون د ځمکې نه سلبول او بیا ویل چې دا مردود دی غیر معقول دی په دوه وجهو باندې یوه وجه یې څه شی ده عقلي د مثال نه تاسو د یو چا د کور په هغه باندې دغه د حاکمیت وایي او دویمه وجه وحي شرعي د شرع له نظام هم ده د سکولرزم نظریه څه شي ده مردوده ده حرام نظریه ده کفري نظریه ده او د عقل د نظام هم لونه بې عقل نظریه ده عقل نه مانی او نقل نه مانی نو اوس چې نه عقل مانی او نه نقل مانی نو عمل کوي د څه شي په زور د سوټي په زور د بم په زور د ټانک په زور د ډالر په زور د اتوم په زور د دې په زور د خلکو عمل کوي ځکه نه عقل مني نه نقل مني چې عقل او نقل دواړه نه مني نو دوی خو به عمل کوي ځکه دا خو د شیطان کار دی شیطان په دې زمانه کې دا دین جوړ کړی دی خلکو ته